چې بیا سره کله ملاو شو ناوی ته ویل دی بالکل کله دی دی او صحیح وی نه دی بالکل درو وی دا یو منافقت او باندې کې دا کار دی کو او دا به دې لپاره کو چې ورې دوی ته چې خپل په شرایطو ته وی ویل چې ورې بیا مسلمانان دې به اسلام صحابه شي دوی ته ورې دې دین بیان نه کوي د دې په بیان نه کوي ځکه ته بیان کوو د قرآن صفات او مرګو پر سوال او قیامت کې تاسو باندې دې دي چې دوی راته ویل چې دا پرستی یې دوی نه دی منلی نو سبا نه به پرې بیا مقتورنګې دا به ورته ویلې نن هم که دا جیم هغه ورته وایي چې ګوره زه تصدیق ونه کوي ځکه که هم کړم سبا نه به مقتورنې که منې یې نه نو بیا به درته وایي چې دا راته ویلي او بیا به درنه اوري او لا یاد رکھنا یقین کوئی اللہ جبیشک اللہ یا د کوی ما یسرنا باز باندې چې پټې دی و ما یو لیک نو باز چې کار کوي دیمه پرې کی د خپل غلط مشران تابعداري کول غلط مشران په دې روان ومنهم امیون باز د بین امیان دی امی بسوی کوم امی بسوی کوم مور ته ویلې کیږي کومو مطلب دا دی څنګه چې ماشوم د مور نه پیدا شي په اول اول نو دې نه کوي دې څه نه خبر دا دین دې څه نه خبر نه کوي دویم امید اوسې کومه د مور نه چې ماشوم پیدا شي نو دې ګناه نه پاتې ګناه دې نشي نو نبی علیہ السلام ته چې کومې ویلې دي هغه په دې عزت سره چې دې کوم پیدا شوی دی نو دې ګناه نه پاک اخر کې د ګناه نه پاک د کومې دا مطلب دوه مطلب دي ومن مؤمنین لا بعد ربنا بیاتی لا یعلمون الكتاب عادت کی په کتاب الا مانیا مگر صرف تلاوت امانی یو معنا تلاوت او دا معنا قران کړی دا تلاوت او بیان او لستو ټول ته ویل کیږي سورۃ حج راوړوي آر نمبر 52 ولتر دی بارا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي مګری دیګری مکه ستانا رسول او نبی الا اذا تمنا تمنا امانی مگر کله چې بیان کوو لوستل به کول سکول ته چې کله یو سټوډنټ لاړ شي نو چې کوم مضمون وي که د انګریزي مضمون وي نو د هغې ورته اول هغه الفاظ وکړي اے بي سي ورته وکړي بیا ورته دا شان دا وي ټیمسونه دي بیا ورته دا یې چې پیس کې دی دا دا یې کې دا یې کې بیا دا شان جملې ورته جوړې تر خاصونه بیا ورته معنا ورته کوي هغه یو یو معنا ورته کوي چې ورته ځان نه دی ورته ځان نه دی شي ځان نه دا الفاظ جدا جدا چې دا مانن د پاره دا مذکر د پاره دا نه هي د پاره هر معنا باندې کوي ګوردوی له ورته کې ورته کې تر تر لاسونه او لاسونه هټول ورته کوي او په څو معنا ورته کوي هغه الفاظ ورته کوي چې په داسې داسې وایي معنا ورته کوي بریادی و تخیر پای کی دا الجبر دا دا کو جمعیتی و دا تانیب دا نی دا پکی مسئلہ دا آغا و تخیر و پای کی پوئی دا پکی پوئی دا آغی بانی پوئی کی فہر مسلم بانی پوئی دستور کی و قاریان آمی سیر کو حضیر کے قلنا دا حکمانا بانی پریتان پوئی نی سیر پی تلاوات و دا غیر زان اقبل ثواب شتا دا نجی ثواب نشتا الفاظ دی کول بیر پری ثواب شتا حل کې دا باندې دا نه حل کې دا دا ټول دې څکل په معنا باندې پرې کوی نشي ما دا څه نو سره کې ټول شاګردانو سره او چې کوم بهترین قاریان یې خپل شاګردانو ته وایي چې ګوره قرآن مې زده کوي دا مې زده کوي قرات په کومه معنا مې زده کوي قرآن اصل مقصد دا دی دا د تعلیم یافته د سکول والو نه دی کار شي د قرآن چې کوم اصل مقصد هغه دی په امانیه تلاوت دا له خلاف موږ یو ته هغه د الله په حکم باندې ګرځي دنیا کې کدا ما ته بيګري خدا ما نه کوي ما ته سوالو غیرت کړې دي نو ما له څنګه راوړي ما دې غیرت دي هغه څوک وستا بعد زمانه کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کتاب کې کتاب لیکل شو او چې کله کتاب لیکل لري نو یې په لیکل لري مجددین په ورځ باندې ودا کتاب دې لیکل لري په ورځ کې او دا دې خبرې جوړې شوې دي امام احمد رحمت الله علیه چې کله بیمار شو نو په هغه زمانه کې زندګیان راغلل زندګیان هغوی یو خط لیکو هغه تپوس نه راغله خط یې لیکلی دی پړلو چې مخکې به ما جګړه مناظرې کولې چې قرآن مخلوق نه دی اوس زه توبه وباسم او قرآن مخلوق دی دا خط یې ولیکو چې کله راغله چې کله د هغه بالا پلان یې کېښود پړلو او د نجات لاره ده چې دا کله کار وشي هغه چې کله وفات شي شاګردانې راځي شاګردان کله رسو د خپل ورو نه وي نو په الله باندې خط ورو چې وی کړو باقي دا کوي کی او شاګردان نه راځي راځي نه شاګرد چې هغه استاد هر دې کې نو چې دی به ورته چې نه ها و دې ټول ورځ نه هغه استاد په خبره کوي چې استاد څنګه پیرا دې جواب څنګه یو بیوی ها یا بی توجه ناستی دوستان خبرو تماجی نیسی یا ناستم کی نمازی کر یو دی کسی کلا بل دی کسی مبارک شاگردانی نمانو پا حضرانو اوی اصحاب کتا تو سری مشکلی پدی مطمئن استاد کل مناظری کری داری زندگی بیان کیا تو دوکا کرے دا قرآن مخلوق نرے دا اللہ کلام نے دا مخلوق نشی کی دلے او هغه خط یې وشلو او بادشاہ وکړو بادشاہ حیران دی چې زه په دې کې بیا سم مسلمانان په دې هغه مخه دي بیا دي نو دې سره دوست وکړه دا په صحابه د سړي دی علماء راځي مطلب په باغ زمانہ کې یو لوی مشهور مورخ حضرت خطیب بغدادي رحمت الله علیه راغی چې هغه څنګه راغی هغه تاسو راکې دا ختماله چې ما دې وکړه نو ما کوی دا ضرور دي اوس هغه باندې ضرور پیډې الله دې رحمتونه دي فویل للذین یکتبون الکتاب ایدیهم هغه خلق دا ناکت دی چې په خپل لاس یو خط لیکي درو کلی کې بیا وی چې دا الله تعالی طرف دی صرف دنیوي غرض لپاره فویل لهم فویل للذین یکتبون الکتاب علاقه تیا کرتا بلای چې کتاب دې دې په خپل لاس ثم يقولون بأواي هذا من عند الله بس هغه څه ته څلور میاشتې ورځ لري غم کې چې راځي کاوه مړ دی هغه ځان نه ویسته کې غم باندې له باندې دي ما په چرته خپل ورو یا دای او بچي نه لري شي او ځان په خپل خپل کار کوي دا نه بعد یا دې اجازه دی نو دې هم پیټه نه کوي چې دا لري ټبر کې به غم شي وینا نه تلوي نه وته دا دا یو څه کوي ولا تاسو ورته یا رسې تاسو او موږ د جنت ټیکداري او د قران خلاف کوي د دین خلاف کوي او دا وې د جنت ټیکداري ما او اکثر د تاسو خیالي د جمعې په ورځ باندې ویل چې کومې شوقیان دي دي ناګه بچې په سر کې دې ما دوا دوا دې دي او چې کوم رسمي پور پای کې دي چې وروا بخښي نه نه راوړي چې کوم پور کې راځم ختم شو ناګه دې یې دوا دا کسان باغدان د کوټي هم بیا خالقون دی هغه دې کې همیشه وي دا خالقون چې ویلې دي نو سیدی نه مراد شرک دی او یا د خالق کې سیدی نه مراد شرک هم نشي نو خالقون نه مراد منصب کثیر دی چې ډیر وخت په جهنم کې بیا به الله رضا شي والذین آمنوا وعملوا الصالحات دا څه دې مکه په دې باندې بیا چې ګوره په دې مکه وې دا ګناونه مکه وې دې په دې مشران کې ضرور موجودو کې دې نه ځان بچ کې ایمان او عمل صالح وکړي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي وعمل الصالحات عمل کړي په طریقه د سنت اولئک اصحاب الجنه دا کاوتان جنت دی بیا خالدون دی با پدې کې همیشه وي ندی دینا دریم کتاب شروع کړي او خلاصہ ندی کتاب آزاد چې پوری کی دا تقریبا د اټه دی یا د کوی دا دا او پدې کې دوه خبرې کوي یو خبره ده چې دوی به انکار د هغه څه نه کوي چې الله ورته وکړي یو بدن دی او یو روح دی دې کې فرق دی چې کله بدن کې روح وي نو دې ساز پېشي دې ګرځې دې شي دې لیدل کتل او دې نه کولې شي الله نے اختیار ورکړي او چې روح بلا بیا په دې کې څنګه پاتې روح په مشتاق یو کو کې کديش کې ته کاله او یا کاله یا کاله دیر کې هغه قیمتي شی د دنه تللی دی د دنه بدن تربیت کوونکی په دنیا کې هغه مور او پلار د دغه مور او پلار قدر وکړي نو د دې نه اهم څه ده اهم مور او پلار هغه مشران چې تاسو ته ځان ساتي دي نو مودري وا چې تاسو مور تربیت یې کړو ناغه تاسو مور او پلار مو چې دوه ناغه تاسو باندې او دا مسله ده چې کله یو استاد راغی او استاد یې موجود دی وبالوالدین احسانا نو کا سره کوي وزیر قربا قربان سره ول یتام یتیمان سره نو دې خپل ویټ کا سره یتیمان سره جنور او کله مالوي ول نور والمساکین مسکینان سره وقولو للناس حسنا او وای خلقو ته دې خبرې یعنی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي دا اوس نه مراد ده دی واقعي مصلات او درس منځ کوي نو دې د منځونو ملا ما تکړه ساري کوم نه کوي پر مخاطب پاتې ها ادا روز وی دا قرار دی کیږي زموږ په اړه باندې نه دی واقو زکات او کی زکات ثم تولیتم یا واړی تاسو دې حکم نه دې وعده نه الا قليلا منكم مگر لك پتا سوګي وانتم مريدون جمله حالیه د ثابت لپاره راوړه همیشه د پاره تاسو یې راځوږي وای دا خدنا نیتا کوم کله چې واغ ته وعده تاسو نه لا تسفكون دماءكم جن باندې یو وی ویني دی یو بل دی یو بل ویني باندې کوي وای دماءكم وی وی کوم معنی وسناس ویني حکمت وی وای ولا تخرجون انفسكم مشرعي نفسنا تاسو من دياركم تقولون تاسونا نو سری ناس چې په خپل د هغه کورو زندې په خپل کې خوشالي صبرې دي خپل کې نو خپل نفسنا سو په کورو باندې نه دې مطلب دی مطلب دا دی چې تا وګړي تا خپل دی نه مشرا هغه د نفس خپل نفس څنګه وګړه څنګه په خپل نفس باندې خپل کېږي دا کور د خپل کور په دې وګړه څنګه چې د خپل کور نه په وګو باندې خپای د دې هغه په خپای را باندې واسطه کورا نبی یو د کورونو نه ویستل دا کار چاو په مستریین مې د ځان دنیا دا چې چلے ور سره کو موږ ته په بلاد کې راوا او موږ ته چې اوسم دا طریقې شته هغه علاقه چې لاشي عزت یې ورته نور کړ مال یې ورته نور کړ دا یې ورته نه ویل چې په تا غم راغلی دی مه کوه هلکه دا فضول خرچې مه کوه دا طریقې سنت خلاف دي دا مه کوه چې غم دې تېر شي نو بیا ستا باندې ستا وس دی د خپل وس مناسب خیرات وکړه خیرات دا نه وي چې خلکو له خېټه ډکه کړه کورونه نه پاتې صدا حرون علیهم بالاسم والعدوان امداد کوي دی یو بل په خلاف د دوی کې په قبول او د شرک او بدعت باندې هیڅ هم څه ویل کېږي ما کار محرم الجنس چې دا دی جن حرام وي او ټول حرام وي لکه شرک شو دا ټول حرام دي او ځوان چې د حج شرعي نه واوي لکه بدعات شو د قران تلاوت د جمعې په ورځ باندې خاص کول په نور شپو باندې نه کې د جمعې په شپه تبارک الذي خاص دا ځوان کې راځي یا د رښتن د رمضان باندې یې کبوت ورو وایا دا ځوان کې راځي دا چې کله د حج شرعي نه وړي دي ور وځوان د بدعت امداد دې کو یو بل بشیر کو بدعت باندې دا اوس یو سره او خزرج خزرج یو سره او دا اوس یې سره او خزرج وراره دا د یمن نه راغلي د نبی اسلام نه د نبی اسلام د پیدایش نه درې سوه کاله مخکې او مدینه کې آباد شوي د اوس یې خپل وراره ته خبره وکړه د وراره یې روږیارو چې وراره په دې علاقه باندې د سبا ښار دی د سبا علاقه باندې او دا ډیر زیات شو غلامیانو غریبانان ته سره ویل مدینه کې یو وړه لوري وی بابا مليان یو بني قریزه او به مدد په نذیر زاوال مليان په یو ورته دی مدي بني قریزه دا چې چلو کو چې او سي ځان له مریدان کو یره زمونږ هو دې دا وږي هر وخت څو ګرځوان راوړي بنو نذیر سوچ وکړ چې دا خو میدان شو دا خو موږ دشمنان دي بني قریظه ورایشه موږ باندې دغې او څه قبیلې را وایي موږ ځان له مریدان حضرت یې ځان له مریدان چې مریدان یې کړل نو هغوی به لګیا شو تقریبونه یې شروع کړل چې ګوره تاسو او څه قبیلې والا خلک یې او ډېر ښه خلک یې تاسو ډېر نیکې کوئ او تاسو ډېر خبرناک خلک یې ستاسو ویونه حضرت چې دي ها ما د زمانه کوم سره خبره کړې ده نس کلی و نس کله کو هغه او ما یې کوم نه دي زمونږ مثال دا کوم څه جوړه کړې ما ته دې دې کړې دې ولا راځي همدا دې په لري کې موږ کې خلک خطا کړو همانه چندا به جمع کړه نو دې نه دې کې واچو ولا او بیا به اوس قبیله نور کا چې دا والی ځکه تاسو زمونږه ډاله یې او دا مې د دوی نه اغستې ده دا شان د بني نذیر راغله کې سره چې به کو مثال یې دې زمانه ده کراچي دا غنا کوی خلکو چې په دوی مې ورکول دا شمالیان دي دا طالبان نو شمالي څو کو طالب څو کو دا افغانستان دې دوی کې وره دا نه کول چې دا دواړه په دې ملک کې اوسېږي راځي چې دا دواړه اوس یو کوه مې کېده چې امریکا پیرو ناوې په دې باندې په پیچاري کړی فکر را جمع په اشاره دی بیا به زر تګیر رساله را وستلا چې دا وګورئ تاسو تګیر رساله چې دا بیان یې کړی د امریکې خلاف چې ما د امریکې خلاف دا بیان ورکړی دی او وی ما نه کړی چې د کراچۍ نه راغلم او امریکا ما په جلا وی دا وی نو زه خو پوه شوم چې دا سړی ما ته اوله خپل څه کوي وی ډیر راته دا ویلي وما جزاو دارم خدا چې تیار کا حدیث کې راځي من جهاد غازی چا غازی تیار کوم د په هجر ملاوی کې داري مرا واغا د جهاد حالات ته وکوي امریکا او راغلي د اوس امریکا سره جهاد دی هغه وخت کې امریکا لا نه راغلي مولا عمر په کې چې مرا دی دا تیر سال زمونږه امداد کی جلسی ہو گئی جو سن ہو گئی ناراضی ماں سب اعلان کو وما جزاهم من يفعل ذلك مسله سزا نه ده سزا لا چا چې کوي دا کار من استاد نه الا دې چې په حیات دنیا مگر شرمین لګی دا په ژوند دنیا کې و یوم القیامت په ورځ قیامت یرسون الی اشد العذاب واپس کشی سره عذاب تا وما الله من الا بغافل ما خبره اما تعمل الله سنا چې تاسو کوي اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا کسانی چې ورکړې چې د دنیا په آخرت په پاره باندې دا کتاب ستاسو یو زجر ورګي چې دې د دنیا هغه ورکړې وي آخرت یې پېټې دي دنیا دنیا په پنځه معنا باندې په قران کې استعمالې کې پنځه معنا باندې دا کسانی چې ورکړې چې د دنیا په آخرت یو معنا دا اذا تم بالعصبة دنیا کلا چې تاسو د کناره نږدې باندې وي دنیا نږدې نږدې کناره مدینه ته وهم بالعصبة القصوى او دوی په هغه جناح لري باندې وو د دنیا په معنا د نسیم راځي دوی په معنا په معنا د رجیم باندې راځي رجیم او بیکار لکه اوس دې سورته بقره کې آیت نمبر 61 کې چې موسی عليه السلام ورته وایي اتستبدلون الذي هو ادنى آیا بدل یا کوي چې هغه بیکار دی رجیم دی ادنا ادنا د دنیا نه وین اصاب او شیخ اطمان نبی اور چې د خیر او خوشاله شي پانی باندې ویل دي کې وکړه دا وین اصاب او شیخ اطمان اور چې د امتحان تکلیف ان قلب علا وجهی نور دی په مخ باندې واړی په مخ باندې اجر دنیا او آخرہ دا باندې دې دا اول او آخرہ ها اول او آخرہ دا تا باندې دې دارنګي دنیا په معنا د اصغر باندې راځي اصغر ورکی چې مقابله د هغه کې اکبر دی لکه سورۃ النجدہ د وشته باندې پارا د وشته بیان دي کې دوه آیاتونه دي او دي کې خبره دا ده انکار هم من الانبیاء اسلامی دي د ځوانو انبیاء نه انکار کړو په دې کتاب کې ودا ذکر کیږي ولقد آتينا موسى كتابا دارو درا ورکر موږ موسی علیہ السلام ته کتاب ضرور قدس باندې مفاق فرشتہ جبريل امين ته روح ویلي كذلك جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي من نشاء تهدي الى صراط مستقيم سورۃ شورا کی ذکر کی گئی قرآن کا روح ہوئی اور جبريل امين ته روح ویلي ځکه دا قرآن راوړل د خلکو د روح تربیت لپاره روح القدسی پشپا کا فرشتہ باندې اب خپل زما جاءکم یا کله چې راغی تاسو ته رسول بما باز باندې لا تا واجب بغوته ان کو کوم نور تاسو یې تکړه رمضان هغه ټول تاسو په فریقان کا ځب دنیا وډلوان چې درو دې پورې کې را پران و فریقان کا ټول نو بل ډلوان چې واجب یې پیغمبران وقالو قلوبنا غلق او وای په چې ګنا زمونږ په ورو کې دي غلق د دې یو څو معنی دي غلق یو معنا ګنا زمونږ په ورو کې دي زمونږ په پرده کې دي او په دې باندې اثر نه کوي سورۃ مومن کې الله فرمایي سریشتم سپارا سیتی نمبر ایا اوس معنا په پردو کې یو معنا پردو کې یعنی د علم نه ډک دي دا علم ته ضرورت نشته دا موږ ته پته ده به وکړي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات هر کله چې راځي دې رسولان دې په کار دلایلو ورغو مشاهد بما عندهم من العلم فاسبان چې دې سره کمې نه مو نو ګل معنا دا چې زموږ څنګه علم کندوان دي او دې کې علم شته ده ساينس د ضرورت نشته دا یو بما عندهم من العلم مشاهد صفات چې په سره دی اپناو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نازل شو په دې باندې آج دې پای پورې پورې کولې زما استاد محترم کله کله بوي ګل نظر تر حال حق نه تمام اندرې کو ست مشغولې ګدام نارینه سره قرآن دی قرآن یې راوالي حالت بدل شو بری او بی ما عنده من العلم دا ولې بدل شو ځکه چې ځان یې عاجز کړ چې کوم انسان په زړه کې عاجزي پیدا کړي قرآن ته کې راځي قرآن ته ویل شي عالم چې کوم څه چې مونږ کې په قرآن نه کوي هغه قرآن نشي ځکه دا ورته کې تکول زنانه ځکه ولې شي مې ځکه ولې شي ځکه ولم يريد الا الحياه الدنيا اراده الله مگر د ژوند دنیا دغه ته په دې ولې نه وایي چې قران نه مو په قران باندې اعتراض کوي چې راته نو کوي ویل شي راته دي د قران سره دې لګي ولم يريد الا الحياه الدنيا اراده لري مگر د ژوند دنیا ذالک مطلب هم من العلم دا انتها دې دې نه دا غزيره مې تک انتها